غرض د شارح رحمت الله علیه له تعلق د دې شرح نه اغا صرف یو غرض دا دلیل نقل کوي د معتزله او بیا جواب کوي له دلیل د معتزله نه پرون مګو تاسو مسله دا بیان کړې و چه تکلیف بما لا یطاق واقع خو نه دا خو جایز او ممکن ده او که نه؟ نو په دې مسئلې کې رایه د اهل سنت والجماعت دا وه چه دا ممکن ده. رایه د معتزله و دا وه چه لسره ممکن دنه. موږ او تاسې د اهل سنت دپاره دلیل ذکر کړی وو چه ممکن ده. ولې وې دې وجه نه چې الله تعالی مالک حقیقي ده او دغه مخلوقات او بندګان د ده مملوک دي او د مالک د پاره دا جائز وي ان يتصرف في مملوکه کیف یشاء چې هغه په مملوک کې هغه فعل وکړي چې څنګه د ده خوښي نو دا د الله د پاره جائز ده چې دی مکلف په دسې یو شی بندي کی چې هغه د ده په وس کې نسته نو بنده بم د خپل بندګي وس مطابق کوشش وکړي نو که ورسیده فبها ونعمت که ونه رسیده نو الله تعالی به د ده مواخذه نه کوي الله تعالی به د ته عذاب او عقاب نه ورکوي رای د معتزله او دعوا یغوی ویلې چې نه تکلیف بما لا یطاق دا له سره ممکن نه ده د هغه د پاره نن دلیل ذکر کړی دا نو دلیل یې دا ویلی ده چې تکلیف به ما لا یطاق د سې یو شی چې د انسان په وس کې نه وي دا له سره ممکن هم نه ده واقع خو خود نه ده ممکن ولې نه دا وي دی وجنا چې ممکن یې دی لره چې ما لا یلزمو من فرضي وقوعه محالونه او دلته خو که ممکن وای نو لما لزم من فرضي وقوعه محال لكن طالبات فالمقدمه مثله نو بیا به لازم سي کې زه په کلام د باری تعالی کې نو لکه څنګه چې الله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی له عیوب او نقایص نه پاک ده نو دا رنګه کلام د باری تعالی اغم له نقایص او له عیوب نه پاک ده نو کې زه په کلام د باری تعالی کې نه د متصور نو حاصل دا راغی چې دا ممکن ځکه نه دا چې ممکن خو یې دی لره چې له فرض دی وقونه محال نه لازمیږي او دلته کومګه تکلیف به ما لا یطاق فرض کو نو له فرض دی وقوع د دینه محال راځي چې هغه تکذیب کلام الله ده د خدای په کلام کې کذب راځي ځکه خدای ویلي دی لا یکلف الله په پیدلې کنه ذهن ته مرسیدله نو دی راغی د دینه جواب وکړه حاصل د جواب دا ده چې صاحبہ دا خو د موږ د پاره دلیل ده تکذیب د قول د باری نه راځي ځکه اصل خبره دا ده موږ یو چې ممکن فی نفسه ده خو دای چې ممتنع ګرځیدلې ده اوس واقع نه ده ممکن خو ده خو دی چې ممتنع ګرځیدلی د واقع نه ده نو د امتناع دی غیر دی وجه نه راغلی ده چې که چیرته واقع سی نو للزم کذب قول الله عز وجل بیا به د خدای په کلام کې تکذیب راسي او دا ډیر ځای کېدلی سي چې یو شی هغه ممکن وي بیا د فرض دی وقوع دی د فرض دی وقوع دی د نه محال لازمیږي لکه مثال ته وربندې فلاسفه یو مثال ذکر کړی دا یغو ویل دي چې عقل اولی د دې عدم دا لقبلې د ممکناتو نه ده ممکن ده خو لفرض دی وقوع د دینه محال لازمیږي لفرض دی وقوع نه ولی محال لازمیږي ځکه د دوی عقیده دا ده چې الله رب العزت دا علت تامه ده او علت حقیقی د لپاره دی عقل اولی او دا د یغه د لپاره معلول ده او قاعده داوی چې نفي د معلول د علت تامنه دا مستلزم وي نفي د علت لره نو اوس که چیرته موږ نفي په دغه عقل اول باندې راولو نو دا مستلزم د نفي دی واجب سبحانه لره اوس دا عدم په نفسه ممکن ده خو لیکن لفرض دی وقونه چې که واقع کې نو بیا لازمیږي محاله په دې خبره پوه شئ یا لکه د اهل سنت په نسبت یو مثال درکو دا خو د فلسفه په نسبت یو مثال مو ویلې یو بل مثال هغه د اهل سنت والجماعت په نسبت درته پیش کم هغه دا چې ممکن تا ویلې چې دې تویل کیږي چې له فرض دی وقونه محال نه لازمیږي زه به درته وخم چې ممکن به ویل فرض دی وقونه به محال لازمیږي لکه مثال ته وربندې الله تعالی د دغه مخلوقات او د دنیا او د کائناتو د پاره یو وخت مقرر کړی دا چې دا به تر دغه زمانه پورې وی بیا به ختميږي اوس په موجوده دور حاضر کې د دې عدم ممکن ده که محال یای ممکن ده خو لیکن لفرض دی وقونه محال لازمیږي هغه دا ده چې د الله تعالی اراده دا و چې دا به تر هغې معلومې نېټې پورې وي. اوس د هغه نه مخکې چې په دې کې انقطاع راولې نو تخلف دې مراد له ارادې دې الله نه راغی که نه؟ تخلف دې مراد له ارادې دې الله تعالی نه محال ده. نو اوس ګوره دلته دغه امر فی نفسه ممکن ده خو لیکن د فرض دی وقوع نه محال لازمیږي وې د خبرې په مطلب پوه نه شو وې د خبرې خلاصه دار وتله چې دلته ممکن په نفسه ده امتناع چې ورته لاحقه سوې ده هغه د غیر د وجه نه ده امتناع غیری دا منافی د امکان په ذاته سره نه ده امتناع غیری تاسو ځان یې کړی خبره امکان امتناع غیری دا منافی دی امکان په نفسه سره نه ده نو په نفسه دی یو شی ممکن وي خو دا موجودی کې نه منع دی ور منع دی ور سره غلی وي هغه د غیر دی وجنوي نو دغه شان هغه مګو تاسو ویلې چې تکلیف به مالا یو تاکم ده دا په ذاته ممکن ده خو لیکن منع چه ورته لاحقه سوی ده هغه د غیر دی وجه نه ده چه هغه لازمیږی کذب په کلام دی باری تعالی کی له دی وجه نه موږ یایو چه دا واقع نه ده نو دا خو منافی ده امتناع غیری دا خو منافی دی امکان په نفسه سره نه ده نو امکان په نفسه راغی د موږ مطلوب ثابت سو موږ هم خبره دا کوله چه په نفسه ممکن ده او امکان په نفسه هغه ثابت سو نو لهذا قول د معتزله او دا مردود قول ده د اهل سنت والجماعت قول دا حق قول ده ماتن رحمت الله علیه یو بل مسله بیانې ماتن رحمت الله علیه یې چې اصل خبره ده دا یو سړی ولګید بلی وای اوس د دینه دغه دی ویلو نه درد را پیدا سه په مضروب کې یو سړی دا دی یو شی اغا انکسار او ماتوالی وک استاد شیشې دی پاره ماتوالی وکه انکسار دی پکی وکه نو په هغه انکسار باندې کسب کسر مرتب سه هغه ماته سوله قبلول دي دي اثر یو کړ نو اوس یغه کې ماتواله راغی اوس دغه درس پیدا سوی ده او دا رنګه دغه کسر چې پیدا سوی ده چې دا اثر دی فعل دی دغه فاعل ده اوس دغه فعل هغه مخلوق دی چا ده د دې لپاره خالق څوک ده نو په دې مسلې کې دوه قول دي یو قول په دې کې د اهل سنت والجماعت ده دویم قول په دې کې هغه د معتزله و ده رائے د اهل سنت والجماعت دا ده چې خالق د دې ټولو شیانو لپاره الله تعالی ده خالقه د دې ټولو شیانو د پاره الله تعالی ده او رائے د معتزله و دا ده چې نه خالق د دې د پاره بنده ده بیا خاص کر چې دته افعال تولیدیه ویل کیږي چې فاعل یو فعل وکي لېغنه بل فعل را پیدا سي نو د دې لپاره خو خالق هغه بنده ده الله تعالی سره الله تعالی سره دنه دوی یي په پیدلې مثال ته وربندې چابي ته تاوله لاس ته د حرکت ورک د لاس د حرکت سره د هغه چابي حرکت پیدا سو نو اوس دا د دې یو فعل نه بل را پیدا سو نو خاص کر افعال تولیدیو کې یا لکه دغه مثالونه ویل نو په دې کې دویایي چې خالق دې دې لپاره هغه بنده ده الله تعالی نه ده په پیدلې نو دی راغی په یغه باندې رد وک نو ویلې چې نه اصل خبره ده ده چې دا ټول شیان مستند دي ذات دی باری تعالی لره خالق دې دې لپاره الله تعالی ده ناکید لیکلی چې دا مسله به ځای راوړې ده ځکه دا مسله د خلق الافعال ده چې د بندنه یو فعل صادر سه نو یا به هغه فعل تولیدي وي یا به غیر تولیدي وي د دې لپاره خالق څوک ده نو دا مسله خو مخکې تیر سوی و نو په کارم دا و دا د هغه زړې مسلې تتمه ده چې دا هغه مخکې د هغه خلق الافعال مسلې سره ذکر کړي وای خو به هر کیف نو دا مسله وکړه ردی په معتزله وبندي وکړه بل مسله دا ده چې اوس یو سړی قاتل ولګید یو سړی ولګید بل سړی مړک دی د دې قتل د پاره دا د د د مړ کېدلو د پاره خالق هغه پیدا کوونکی د دې د پاره خالق الله تعالی ده که بنده ده نو په دې کې د بعضی معتزله او راده ده د بعضی معتزله او راده ده لکه کعبی د معتزله ونه هغه خبره دا کوي چې د دغه مرګ د پاره یې پیدا کوونکی او خالق بنده ګرځیدلی ده او د موږ قول دا ده چې نه المقتول میت باجله دا الله تعالی مرګ ورته پیدا کړی ده د دې لپاره چې کوم نیټه الله تعالی مقرر کړی و دا په خپل اجل مړ شوی ده په پیدل دلیل د معتزله و د پاره څه ده معتزله یایي چې کچیرته معتزله یایي چې کچیرته دا قاتل نه وی لګیدلې نو دی به ډیره زمانه ژوندایو خو چې قاتل ولګید دی یو وست نو یغه هغه اجل هغه نیټه د ختم کړله نو هغه نیټه باندې انقطاع دراوستله پوپیدلی نو خالق د دې موت لپاره پیدا کونکي د دې موت لپاره دی وګرځیده دلیل د دوی څه ده وې دلیل د دوی دا ده چې اصل کې احادیث مبارکه او ثابته ده چې بعضی طاعات اغا د سدي چې په عمر کې زیادت راولي بعضی طاعات اغا د سدي چې په عمر کې زیادت راولي نو که چېرته داسې وای چې د اول نه دا فیصله راغلې وای چې په دغه وخت به دی مړ کېږي نو بیا خو معلومه ده چې په هغه کې زیادت نه راځي کنه وی څنګه بعضی روایتو کې راغلي وی لکه بتوري نمونه یو روایت نقل کوو ثوبان رضی الله عنه د نبی کریم علیه السلام نه نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام یې لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر پیغمبر علی السلام یې چې هغه فیصله دی باری تعالی هغه سوا د دعا نه بل شي نه سرت کولای او دویمه دا ده چې زیادت په عمر کې نه راولي مګر هغه نیک اعمال نیک نیک اعمال دي کول د سره عمر کې زیادت راځي او دا رنګ یو بل روایت د حضرت انس رضی الله عنه نه منقول ده نو اغا نقل کوي چې نبی کریم علیه السلام ویلي دي چې یو چاته دا محبوب وي ان یبسط له فی رزقه چې د دې لپاره په دې روزي کې پراخي راسي وینسأ له فی اثره او د دې په عمر کې اضافه وسی فلیصل رحمه نو د خپل ولانو سره د خپل ولی خپالي خه تعلقات قائم برقرار ساتي نو سله رحمی دي کوي تاسې په خبره پوه شوئ؟ نو اوس ګوره صله رحمي دا یو نیک عمل ده، د دې په وجه باندې هغه په عمر کې زیادت راغی که نه؟ نو که داسې وای چې اجل وای هغه نیټه وای په هغه کې کمای او زیاتای نه راتلی لکه اهل سنت تاسې خبره کوي نو بیا خو په کار دا و چې هغه په عمر کې زیادت د دې عمل دی وجنه نه راتلی خو معلومه سوا چې د دې عمل دی وجنه هغه زیادت هم راځي او کمای هم راځي دویمه دا ده چې که چېرته دغه قاتل یغه په دې کې دخله نه وای نو بیا خو په کار دا وه چې په دنیا کې د مستحق مستحق د مزمت نه وای ځکه هغه خو هڅه مړ کېده دغه نیټه وه په پیدلې او دا رنګ په یغه باندې دیت نه راتلای هغه ور باندې قصاص کېدلې نه په دې خبره باندې پیګي او دا رنګ په آخرت کې الله تعالی هغه ته عذاب نه ورکولای خو موږ وینو چې دغه قاتل چې یو لګیږي یو سړی په ناحق قتل کی نو اوس په دغه صورت کې دی په دنیا کې مستحق دی مزمت ده په آخرت کې مستحق دی عقبه عقاب ده او په دنیا کې دته دیت او قصاص متوجي کیږي نو معلومه ده سوا چې د د فعل په دې کې دخل راغلی ده دا قتل ده کړی ده په خپل اجل نه ده مړه نو کچیرته ده نه وای مړ کړی نو لعاش مدتا طویلتا ډیره زمانه به دی ژوندای وای دا چا ویل د خبرې په حقیقت پوه شوي د یای چې نه اهل سنت والجماعت ذکر کوي چې نه اصل خبره ده ده چې دای چې مرسوي په خپل نیټه مرسوي ده دلیل وی قران کریم یای اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله د دوی مقرره وخت راسي نیټه یو ثانیه بیا نه مخته کیږي او نه رسته کیږي دې کې تقدیم او تاخير نه راځي بس دغه د وخت کته چې بعضي اعمال په عمر کې زیادت کی نو بیا د هغه حدیث څه مطلب څه چې ته یې چې دا نه مخته کیږي نه رسته کیږي د حدیث نه معلومه شو چې رسته کیږي په دې دلې کنه نیک اعمال په عمر کې زیادت راولي سیل رحمی په عمر کې زیادت راولي نو دیغه نه معلومه شو چې رسته کیږي نو تفتزانی رحمت الله علیه دیغه نه جواب کوي چې د حدیث مبارک په مطلب تا ځان نه د پوي کړي د حدیث مبارک مطلب دا ده چې د الله په علم کې دا وا چې که دغه شخص دغه نیک اعمال نه کولای لکان عمره 40 سنه د دو عمر عمر به څومره تلويخ کاله خو د خدای په علم کې دا وا چې دوی به دغه نیک اعمال کوي لہذا د اول نه الله تعالی د نیکو اعمالو په سبب هغه عمر څومره مقرر کړی یو شپې ته کاله په پیدله دا رنګ د خدای په علم کې داوا چې کدی سړی سي لرحمي نه کولای نو د دوه عمر به څومره 50 کاله خو د خدای په علم کې دا موجوده وا چې دی به سي لرحمي کوي د خپلوانو سره د خپلوانو سره به ښه تعلقات وي نو د دې په وجه باندې الله تعالی د دغه عمر څومره مقرر کړیو شپېته کاله نو د حدیث مبارک مطلب دا نه ده چې اجل چې الله مقرر کړی هغه رسته کیږي نه هغه نه رسته کیږي او کته یې چې دغه قاتل چې دی په خپل نیټه مړ مړ ده نو دغه خو د دوه وخت نه مخته کېده نه رسته کېده نو بیا دا قاتل ور باندې وزنه ولې دی مستحق د مزمت ولې ده او دی مستحق د عقاب په عقبا ولې ده او پیدل نو موږ یو چې قاتل اغا ته چې دغه شیان متوجي دي اغه له دی وجه نه چې د امر تعبدي مات کړی ده الله ورته ویل دي ولا تقتلوا بس د بنده لپاره په دې امتثال ده د دې بتا هغه عملی کوي به قتل بنه کوي نو که دا امر تعبدی ختم ک الله ورته مې کوا وک بیا هم دوک هو پیدل نو لکه الله ورته ویلي اقیم الصلاه منځ کوا دا امر تعبدی ده کنه د اظهار د عبودیت د لپاره به دی دا په عمل کې راولي کرای نه وسه نو اظهار د عبودیت د وکباري ته نه نو چې وی نه ک دی په دنیا کې مستحق د مزمت ده په آخرت کې مستحق د عقاب ده په پیدل نو دغه شان هغه په دې صورت کې ده چې د هغه امر تعبدي د خدای ختم ک الله ورته ویل قتل مکه و دوک د خدای د حکم نه مخالفت وک نو دیغه مخالفت په بنیاد دی مستحق د مزمت هم ده ها په پیدلې کنه نو حاصل دا ده چې دا یو څوک چې بل قتل کی دی په خپل اجل مړ شوی ده په خپل نیټه مړ شوی ده نو دا نه چې دغه قاتل دی دغه اجل ختم کړی دا اجل نه ده ختم کړی دل دی مقتول به اجله ده خو یغه ته چې دا عمر متوجی دی لدی وجنا چې امر تعبدی مات کړی دا پوهېدلی او د دې کسب دی وجنه چې د ناکاره کسب وک خدای منا کړی او بیا هم د وک دی مستحق دی مزمت هم ده دی مستحق دی عقاب هم ده او د چې دغه ناکاره کسب سره یو محل ختم کړی ده په هغه کې بده هم ختميږي نو د دې وجنه دغه شیان د ته متوجي دي نو لهدا ثابت سو چې قول د اهل سنت دا حق قول ده او قول د معتزله دا مردود او باطل قول ده ضرور تا له وجې دې بداهت د دې خبرې نه استحالت اللازمه چې بطلان د تالي توجب استحالت الملزوم هغه ثابتوي بطلان د ملزوم تحقیقا لمعنى اللزوم لپاره د ثابتېدلو د معنی د لزوم لکنه لو وقع لیکن که واقع سي نو لزمه کذب کلام الله لازمېږي کذب د الله تعالی او دا محال ده او دغه نکته ده فی بیان استحالته په بیان د محالوالي د کل کل ما یتعلق د هر هغه امر کې چې له هغه سره علم د الله، اراده د الله تعالی متعلق وي، اختیار د الله تعالی متعلق وي له عدم وقوع سره نو اوس وقوع هغه ممکنه نه ده ځکه لازمیږي له فرض د وقوع نه محاله چې تخلف د مراد له اراده د الله تعالی نه پوه پیدلې نو جواب باندې پوه شوی کنه چې لدې نه خو دې موږ مدعا ثابتېږي ځکه موږ دعوه څه ده چې ممکن په نفسه ده نو دلته خو دغه امتناع او منع د غیر دی وجن راغله چې یا کذب په کلام دی باریکه یا تخلف دی مراد ول اراده دی الله نه نو امتناع غیری دا خو منافی دی امکان په نفسه سره نه ده کنه د غیر دی وجن امتناع ثابته سوی وحلها جواب دا ده ان لا نسلم مګه دا نه منو ان کل ما يكون ممکننا چې هر هغه شی چې هغه ممکن په نفسه وی لا يلزم من فرض وقوعه محاله لفرض دی وقوع نه محال نه لازميږي بلکې لازميږي یو مثال خو ته پیش کا یو نه دوه خو درته وایم یو مثال پرای دی فلسفو چې عدم د عقل اول دا ممکن ده حالان کې کچیرته عدم په دراولي محل تر لازميږي چې هغه عدم دی واجب ده عدم په واجب کې ممکن ده که محل محال او یا لکه د هغه وخت مقرره نه قبل هغه عدم په دې ممکنات او عالم باندې دا ممکن ده که محال ممکن ده خو لپاره د وقوع نه محال لازمیږي چې هغه تخلف د مراد له اراده دی الله تعالی نه تاسو په حقیقت پوه شئ نو عدم ممکن فی نفسه ده مع انه یلزم سره له دې نه چې لازمیږي له فرض د وقوع نه محاله چې هغه تخلف د معلول ده له علت تامه نه وهو محال نه او دا خو محاله ده نو خلاصه دا راووتله چې ممکن لا یلزم من فرض وقوعه محاله د فرض د وقوع نه محال نه راځي خو په نسبت سره ذات ته واما بالنظر الی امر زائد نه په نسبت سره غیر ته چې امر زائد وي په نفس د ده باندې فلا نسلمو نو موږ دا نه منو انه لا یستلزم المحال دا لازمیږي خو تاسو چې جواب هغه وکي هغه ذهن ښه اخلي چې امتناع امتناع غیري دا منافي له امکان په نفسه سره نه ده نو امکان په نفسه ثابت سو د موږ دعوا ثابت سوله و ما یوجد اغه چې پیدا کیږي له درد نه په مضروب کې عقیب ضرب انسان نه رستل ویلو د انسان نه یا پیدا کیږي اغه ماتواله په زجاج کې عقیب کسر انسان نه رستل ماتولو د انسان نه قيد بذلک په دې سره يې تقيد وکړ ليصلح محلا للخلاف چې دا محل د نزاع جوړ شي في انه په دې خبره کې چې د بنده لپاره په دې کې صنع شته او کنه نو وما اشبهه یا د دې امثال لکه موت ورسته د قتل نه کل ذالک نو دا ټول مخلوق الله تعالی مخلوق دی الله تعالی دی لما مر ځکه مخکې بیان تیر سوی دا من ان الخالق هو الله تعالی چې خالق اغا صرف الله تعالی دا وان کل الممکنات مستندتنا او ټول ممکنات هغه نسبت سوی ده الیه دی الله تعالی لره بلا واسطه او معتزله وو چې کله نسبت د بعضی افعالو غیر الله ته کاوه بندګانو ته قالو نو دوی ویلی دی ان کان الفعل که دغه فعل صادر و له فاعل نه لا بتوسط فعل آخر په طریقې دی یو بل فعل سره نه و نو دا په طریقې دی مباشرت سره راغلی و نو بیا هم هغه نسبت دته کیږي خالق دی ده و الا فبطریق التولید نو دا بیا پیدا کیږي او که مباشر نه وبکه لکه په حرکت دی مفتاح کې دی مباشر نه ده د مباشر د څه لپاره ده یعنی د حرکت د ید لپاره د خو هغه عمل دی حرکت الید کړی دا هغه کلی خو دیغه لپاره خو دی مباشر نو هغه خو د دې پیال نه یو بل پیال پیدا سو نو و الا او کدی مباشر نو نو دا په طریقې د تولید سره وی وی د تولید معنا څه ده وی معنا دا د ان یوجب فعلنا چې ثابت سي فعل لفاعله ان یوجب فعلونه چې ثابت وګرځوي فعل لفاعله چې دا د فاعل لپاره وي څه ثابت کی فعلا اخره یو بل فعل لکه حرکت دی د چې دا ثابت وي حرکت د مفتاح نو علم دا پیدا کیږي له ضرب نه انکسار پیدا کیږي له کسر نه وليس مخلوقین لله تعالی نو دا مخلوق لپاره دی الله نه دی پنځ دی دوی باندې او مګ یایو چې نه ټول په خلق دی الله تعالی سره دی لا سن علی العبد سنان دخل نشته بنده لپاره په پیدا کولو دی کې ول اولا بهتره دا ده الله يقيد بتخليق چې تقيد يې په تخليق سره نه وای کړی ځکا هغه چې دوی مسما کوي متولدات په دې کې خو د بنده له سره دخله سته نه اما التخليق هر چې تخليق ده فلي استحالته نو دا خو محاله ده له بنده نه او کسب يم بنده نه ده کړی ځکا استحال د کسب د هغه شي چې هغه قائم نه وي له محل د قدرت سره او دا خو قائم له محل د قدرت سره نه ده. که د محل د قدرت د قادر سره د فاعل سره وای بیا خو به د په اختیار کې د دې منع وه اوس چې ته لاس ته حرکت ورکې هغه د کلی حرکت ته منع کوي سه یا یې کنه نه منع کیږي ولهذا لدی وجنا لا يتمكن العبد قدرت نوی بنده د پاره من عدم حصول حال نه حاصل ولونه په خلاف د افعال اختیاري ونه نو چې یو نوع دخلم د بنده رانغله او خالق د دې لپاره الله تعالی څه کنه په پیدلې نو که افعال تولیدیه دي که افعال مباشره دي د ټولو لپاره مګر یو خالق څوک ده الله تعالی دلایل مخکې دیر سوی دي دا ما درته ویلې الته ناکید لیکلي دي حق العبارت ان جميع ان ان يجمع قوله والله خالق لافعال العباد حق د عبارت دا و چې دغه مسله دی هغه خلق الافعال سره راوړي وي ځکه دا دیغه تتمه ده والمقتول میتون باجله هغه سړی چې هغه قتل سوی وی له جانب دی یو چانه بل چا وزلی وی نو دا مړ سوی دا په خپلې نیټې باندې ایل وقت المقدر اجل څه ته ویل کیږي هغه وخت چې هغه مقرر وی لپاره د مرګ د لا کما زعم بعض المعتزله د سینه د لکه ځینې معتزله ویل دي من ان القاتل دلته سهو د ناسخ نه راغلی ده دا ان الله نه ده دا ان القاتل ده من ان القاتل قد قد قطع عليه الاجل چې قاتل په یغه باندې نیټه پرې کړې ده والا لعاش مدة طويلة که د ده قتل نه وای نو تر ډېرې زمانې پورې به دی څه وای ژوندای وای تاسو په مسلې پوه شئ دا متن کې ان الله نه ده ان القاتل ده من ان القاتل قد قطع عليه الاجل چې قاتل په د باندې دغه ختم کړی دا والا لعاش مدة طويلة لنا دلیل موږ لپاره دا ده ان الله تعالی چې الله تعالی قد حکم ایغه فیصله کړې ده په نیټو د بندګانو باندې علامه علما لکه معلومه سوې ده من غیر تردد نه بانه په دې آیت مبارک سره چې الله ویلي دی اذا جاء اجلهم چې کله راسي نیټه د دوی لا استغفرون ساعتنا نه بیا مخته کیږي یو ساعت نه نه روسته کیږي یو ساعت او نه مخته کیږي واحتجت المعتزلة دلیل نیولی د معتزلو په هغه احادیثو سره چې هغه وارد دي په دې خبره کې چې بعضي عبادتونه یزید فی العمر لکه ما دوه روایته درته نقل کړو یو د حضرت ثوبان او بل د حضرت انس صاحب ښه وبانه او بل دا ده لو کان میتا باجله که دی مړوي په خپل نیټه باندې لما استحق القاتله نو بیا به قاتل د دې مستحق نه وګرځیدلی د مذمت په دنیا کې او د عقاب په آخرت کې او نه به مستحق د دیت او د قصاص، اذ لیس موت المقتول بخلقه ولا بکسبه، ځکه مرګ د مقتول هغه په خلق او په کسب د ده باندې نه ده، والجواب عن الاول، جواب د اول نه دا ده، ان الله تعالی کان یعلم، خدای ته معلومه وه، انه لو لم یفعل، که ده دغه کار نه وای، دغه طاعت نه کولای، لکان عمره اربعین سنة، نو د ده عمر به څومره و؟ لکنه علم خو لیکن خدای ته معلومه وه چې دی به دغه نیک افعال کوي ویکون عمره سبعین سنة نو د ده عمر اویا کاله سو فنسبت هذه الزیادة نو نسبت د دې زیادت راغلی ده په روایت کې دغه طاعت لره له وجې د بنا کولو نه په علم د الله تعالی باندې انه لولاها لما کنت تلک الزیادة که دغه طاعت نه وای نو دغه زیاتوالی به نه وو وعن الثاني د دویم نه جواب دا ده چې وجوب د عقاب او د زمان په قاتل باندې تعبدي ده لارتکابه المنهی عنه ځکه ده ارتکاب دې هغه عمل کړی ده چې دی ورنه منع سوی وو، وکسبه الفعل الذي او د کسب دې هغه فعل کړی ده، يخلق الله تعالی عقيبه الموت چې الله تعالی وروسته د هغه نه مرګ پيدا کړی ده په طريقې د جري د عادت الهي سره، فان القتل فعل القاتل ځکه دغه قتل فعل د قاتل ده په اعتبار د کسب، اګر که په اعتبار د خلق سره نه ده نو کسب خو يې ده وکړ کنه نو د کسب نه دی منع سوی وو نو امر تعبدي يې مات کړ. نو اوس د اظهار د عبودیت لپاره به په د باندې دغه شیان لازم وي